بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین آیات ویني هغه سړی چې دروغجن کوي دین د اسلام فذلک الذی یدع الیتیم نو دا هغه سړی دی چې په دې کې نور ډېر عیبونه دي